په یاد ولرئ د اقرا اسلامی کیسټ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا چې هغه لږ عقل سره او ته متوجي کی او عقل الله مله دې لپاره راکړی دی نو دې دلایل سره یو داړه روخانش نور په ګراج او زړه کې چې کله نور پیدا شي بس د الله رب العالمین په ذات ایمان دا شان زړه ترا کوزي د الله سبحانه و تعالی په قوت او طاقت باندې خپل علم را وستل یقین جوړول ضروری دی او د دې بشمار فائدې وخت وخت ته ما اشاره وکړلې الله په طاقت چې دستا یقین پیدا شه توکل بدر کې راشي د دې نه توکل پیدا کی اعتماد علی الله باندې پیدا شي مخلوق باندې توړو کې شیخ کاری او الله باندې تلوي ښکارېږي د الله په علم کې د علم راغې احسان بدر کې پیدا شي مراقبه بدر کې پیدا شي چې دیو کې ماته الله ګوري حیا بدر کې پیدا شي او دارنګ ادب بدر کې پیدا شي چې هر دې ځای کې زړه عورت ولې کارا کما الله خو ما ته ګوري په دې کې زه دا غلطه خبره ولې وکم دا خو الله ما ته ګوري نه حیا بدل کې پیدا کی د دې د وجه د الله سبحانه وتعالى په صفات پیژندلو کې انسان کې ډېر تبدیلی نه پیدا کیږي د الله صفات په جاندل ذکر ضروری دي نو دا کوم دلیل نه چې بیانې کې دی باندې سړی ته د الله د قوت د علم او د حکمت او بیا د مهرباني او د الله د نور کمالاتو انسان ته یو دلیل ور نصیب شي په دې ذهن کې یو توجه پیدا شي دی خبره ته چې زمونږ رب حکیم او علیم او قدیر ذات ده نو دا خبره باندې زله چې الله عزوجل په دې دنیا کې ډیر قسمه حیوانات پیدا کړي دي چې دغه حیوانات الله دغه تربیت هم کوي او بل دغه حیوانات لکه الله کوم ترتیب ورکړی دی دا ترتیب دغه د قدرت نه خاله د حیوانات لکه الله کوم ترتیب ورکړی حیوانات چې دي هغه دو قسم حیوانات الله پیدا کړی دي یو هغه دي چې زمونږ د خوراک یو هغه دي چې زمونږ د خوراک نه دي یعنی بندگان هغه خوري باز هغه دي چې نه خوري د کوم حیوانات باندې چې الله سبحانه و تعالی پابندي لګولې ده دا د بخل د وجه نه نو د دې وجه د حکمت دی منګه د دینه منه کړی چې تاسو هغه حیوانات مخره چې درندګانی داړي لري او نو حیوانات ماتې لکه ازمره ده شرم خله ګدړ ده او دارنګ پښوګان دي سپری او په مرغانو کې داغه مرغانو نه منع کړی چې کما پنج والا دي نور مرغان ماتي لکه لکه دا شاهین دی او دا باز دی او دا صقر دی دا باخد او دا ټپس دی دا قسم حیوانات نه موږ منع کړی یو دا نور حیوانات ډیر زیات شته چې دا غینه شارع منع کړی دا دا منع ولې کړی په دې حکمت ځان پوهې کې دی باندې په شرع پوهې شي او د الله سبحانه و تعالی د حکمت نم خبر شي هغه دا دی یو حکمت دا غینه دا دی چې دا حیوانات سره خوري نو داغي د وښنه ستا وښه جوړيږي داغي چې کوم مزاج دی هغه مزاج به تا کې راځي د کوم حیوانات وښه چې سره ډېر استعمالي داغي مزاج د انسان کې پیدا کیږي نو د سنا چې تا نه شرمخ جوړ شي یا د نا ازمره جوړ شي او نور حیوانات ماته لګي او یادنا ګیدړ جوړ شي او یادنه سپې جوړ شي او یادنه پښو جوړ شي او یادنه هغه مرغانه په شان خویدر کې پیدا شي لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخره زمانه کې به چې د دجال د زمانه کله تیر شي روسته او قیامت را نږدې شي نو په هغه کې به انسانانو کې دوه مرزه پیدا شي یو فی خفه التر واحلام السباع دسه بس پکی د کده مرغانه په شان ته شرط به دسه ورمنډه وی لکه مرغه چې څنګه منډه وی په تعدی باندې بشر تور رسی واحلام السباع او دای عقلونه به دې سویل کې د درندگانو د درندگانو د شرمخانو احلام جمع ده د حلم صبر او عقل توای نو دې انسانانو کې به د درندگانو په شان تعقلی او د مرغانو په شان بس پکی درنده کې څه عقل له داغه کار دا دی چې بس بل حیوان ماتول او شکول او داغه ژوندۍ بربادوله دا خېټه چیرل اینه تر اخل او د دې مړی نه نیول وینه تر اخل او دا وجل که بچی پاتې کیم پاتې دي او که دا څونه چغي وي خو بس دا په خپل ځان موړ کی د دې دغه دا خوی دی کنه د بل چا ژوند ته نه ګوري چې دا حقيقي او که خرابي او دا زندگی تقریبا وسم ډیر رانیز دي شو دا ډیر انسانانو کې دا صفت ده د بل نه وینې تو یول د بل نه مال پټول او غلا کول دي ته نه کتل چې دا مسكين سړی دی لشل زر روپۍ وسره دی دا ته زوالمه نه دا بس کوي یو سړی به هغه به د غریبۍ د وجه نه چرته غوا به وسري او روا ویلي خزه به توجه دا وې سمندې ته خرڅه دا بیا خرڅه کی غلب ور پسیش غریب چې گاډي ته کیږي یا بس چل ول به سره وکی ایسته به دغه پیسې 10 15000 روپۍ یا 8000 8000 روپۍ به په وا باندې پیدا کړیسته به تی والی یا به تی زور باندې والی یا به تی بغلا والی اچ ما خام کول تلل شي نو څه غوای نو څه پیسې او بس سم درمنی تاسو ته وګورئ دغه سړی به سونه درمنی او خزه به سونه خپوي چې شپې به خوب ولا نه ورځي یو ورځ نه دوه درې ورځې به ولا نه ورځي د دې د وجنه شریعت متطهره وایي چې د شین لاس پرې کوي او دا ظالمان چې دی هغه وینه لاس ته مپرې کوي دا وحشت دی او دا دهشتګردي ده او دا د ظلم قانون دی او دا د ظلم قانون نه دی چې دغه ظالم راولګي دا, دا غریب سړی نه دا 15000 شپږزر روپۍ چې د کوثر وسره باغې ته غلا کړل غرض مې خبره کیو چې روسته زمانہ کې به انسانانو کې داسې پات پیدا کی د مرغانو په شان سپک او د درندگان په شان تعقلونه بلری فی خفه الطير واحلام السباع او دا زمانہ سره نږدې شوی ده نو موږ الله پاک ذکر د حیواناتو د خوراک نه منع کړیو چې موږ کې چرته دغه صفت پیدا نشي د مرغان په شان سپک نشو او د درندگان په شان عقل هم چرته جوړ نشي نو ځکه موږ تشریح ویلې چې دا شی نه بنه خوري رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا نه صلی الله علیه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير هر داړي والا حیوان چې بل ماتي او هر هغه مرغه چې پنځه والے نور مرغان ماتي د دې حکمت او راز دغه ده او د هر هغه حیوان نه موږ نه منع کړی چې کم کې zarar نشته ده بلکې داغه په مزاج کې یا تواضع ده یا خشوع ده یا نورې پیدې دي بګي الله رب عزت حیوانات باندې د څه پیدا کړی دي بلکې داسې حیوانات ډیر دي چې هغه انسانان یې خوري او حرام چې هغه کم دي حلال ډیر دي او حرام هغه کم شریعت مقرر کړي او د دې اورز بل داوند بیګاو ته ما اشاره وکړه هغه دا د چې انسان الله غواړي چې دا کمال ته ورسیږي ځکه چې دا د الله خاص بنده دی کنه انسان الله عزوجل خپل جوار ته بوزي خپل گاونډي توپ ته بوزي چې دا انسانان به د الله سره په جنت کې وسی او الله پاک به د دې په ملاقات یو خبره اترې به یو د یو بل الله باور کړ راکړي بندگان به الله تعالی الله له ورزي داغه مخله او داغه داغه ذکر به کوي داغه حمد به وایي داغه سبب مين لري داغه نه به امیدونه لري په جنت کې دا قسم عبادت شته او د الله د طرفه به ورکړي یو انعامات به یو فیدی او فیدی او فیدی به وي دا به ورکول کیږي الله رب عزت دا بندگان خپل جوار ته بوزي خپل گاونډي توپ ته بوزي نو د دې د وجنه بندگانو کې کمال پیدا کوي او کمال بنده کې چې راځي نو په دوه صفات راځي چې دوه صفات انسان ځان کې پیدا کی د الله په فضل هغه پیدا کی یو العبودیه لرب العالمین د الله سبحانه و تعالی بندگی کولا کم دو خبره تاسو توجه نه وای یو د الله بندگی او یو شفقت د الله په بندگانو د الله په مخلوق باندې دې خبره ته سوچ نه دی و امر ده دا ډول خبره د الله بندگی او د الله په مخلوقات او شفقت کله چې سړی کی پزړه کې د الله تعلق نه داغت تعظیم او عظمت او داغه جمال او کمال د سړي پزړه کې نه دا سپر انسان دی دویم نمبر چې د کې عبادتونه خوشته سجدي ډېری لګي لګي د رکوګانی کوي او دا نه قسمه قسم عبادتونه کوي لیکن د مرده چې د الله په مخلوق کې شفقت نشته ده من زرما ټوله زما پیسې را جمع کوي او ټول خپل جیب کې ساتي د الله مخلوق باندې شفقت نه لري په مسجونین باندې شفقت او په بیمارانو باندې په غریبانو یتیمانو باندې دا نشته دکې شفقت د الله په بندگانو نه وو دلته خلک چې هغه تفسیرونه کوي کمزوري تفسیرونه دي چې دلته نظر د الله په نوم او نظر د غیر الله په نوم مراد دا صحیح تفسیر نه دی بلکې دلته دا مطلب دی چې د الله رب العالمین په بندگانو چې مسکینان دي غریبانان دي یتیمانان دي او هغه جاړي او خوراک ته نه ملاويږي کار کسب نه شته یو سړي الله سبحانه وتعالى استعداد ورکړي او دا د خبر نه لري دا زړه سخت دی او الله دا اور د جهنم هم د دې لپاره پیدا کړی دا سر زړونه به وسیږي خلقت النار لعذابه القلوب القاسيه الله عز وجل د اور د جهنم هم دې لپاره پیدا کړی دی چې هغه سر زړونه وسیږي د سر زړونه د سوزول لپاره پیدا کړی دی د وجنه ځان کې د الله په بندگان شفقت او د الله سی بندگی دا پیدا کول پکار او دا د صفات سړي کې الله پیدا کیږي چې غلط خوراکونه نه کوي کله چې سړی غلط خوراکونه کوي حرام خوري حرام حرام خور انسان وي او هغه حیوانات خوري چې کوم الله او دا رسول حرام کړی دي نو دا غینا انسان کې د رسختوالي پیدا شي او دا غي د وجه نه د په عبادتو کې کمزوري پیدا شي عبادت هم خراب او لکه سختی هم راشي کلو من الطيبات واعملوا صالحا نیک عمل او حلال خوري دا دواړه د یو بل سره لازم ملزوم دي حلال خوري سره نیکی تراکاږي لکه حرام خوري سره د الله نه فرمانه تراکاږي نو د دې د وجنه بعض حیوانات شریعت متطهره په منګه او تاسو د دې د وجنه حرام کړی دي چې داغي zarar د بندگانو ته په دې خبره باندې پوه شئ هغه ډیر قسم حیوانات دي لکه د دې خبرو رازونه او اسرار دا به ان شاء الله تعالی به بل موقع بیان او شیخ صاحب راغله د اکرام الله ان شاء الله په دې به اکتفا وکړو صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین سوچ پیغمبر پیدا نشي